معرفة الثقات والضعفاء من الروات انواع د علوم الحديث چې کوم متعلق د روات الحديث سره دا غي یویش انواع مصنف رحمت الله علیه ذکر کول چې نولس انواع پاغي کې بیان شویو ويكون الضعف حسيا ومعنويا ثقه په لغت کې په معنا د مؤتمن راځي چې بچا باندې اعتماد وي او ضعیف دا د قوي ضد ده کمزوري لوي او ضعف کمزوري کله حسي وي کله معنوي وي کله ظاهرا یو سړی کمزوری لکه مخکې په القابو کې ذکر شول چې یو راوی له به ضعیف ویل کېدی شو په اعتبار د جسم سره چې نحیل او نحیف او کله معنوي وي په صحت خو برابر دی خو حافظه کمزوري وي دا خو لغوي معنا وا په اصطلاح د محدثینو کې الثقه هو العدل الضابط دا عدل او ضابط لوي مخکې د عدل او د عدالت تعریف ذکر شوی و د ضبط تعریف هم ذکر شوی و او دوه قسمونه هم ذکر شوی و چې یو ضبط الصدر او بل ضبط کتاب والضعيف هو اسم عام يشمل من فيه طعن في ضبطه أو عدالته دا ضعیف یو عام اسم نه شامل دی هغه چاله چې داغه په ضبط یا عدالت کې ستعن وی س جرح پیشوي عدالت کې زب جرح او طعن دا دی چې د فاسق وی مبتدع وی مخروم المروءه وی او ضبط کې دا دی چې حافظه کمزوري سیء الحفظ وی غفلت وی پکې او مزید وضاحت به ان شاء الله رستو چې کوم ضوابط د جرح او د تعدیل وایو نو پاره کې به بنیادی تقسیم او بنیادی تفصیل د ثقه او د ضعیف کیږي اهمیته و فائدته د ثقه او د ضعیف د پیجندو اهمیت او فائدہ صدا هو من اجل انواع علوم الحديث لأنه بواسطته يعرف الحديث الصحيح من الضعيف دا د علوم الحديث په هغه اوچتو او پورته بهترینو انواعو کې دی ځکه د دې په واسطه باندې صحیح او ضعیف حدیث پیجندې شي دا به ان شاء الله بیا په ضوابط او قواعدو کې ذکر شي چې د ائمه او مختلف اعتبارات دي نو عامه قاعده خدا ده چې د ثقه روایت به صحیح وي د ضعیف روایت به ضعیف وي خدا داسې قانون مضطرد او کلی نه دی چې د دې لاندې د ټول جزئیات راځي ډېر اوقاتو کې د ثقه روایت به ضعیف وي اب خطا شوی د ثقات مخالفت به کړی لکه په مبحث د شاس کې ویل شول او د ضعیف روایت به کله قابل حجت وي قبول وي ځکه قاص قرائن به موجود وي چې دا غ روایت د پاره به شواهد وي یا په دغه روایت کې باغه خطا شوی ني ځکه دا عامه قاعده ده چې ثقم کله خطا کیږي ضعیفم کله صواب او حق لرسي اشهر المصنفات فيه وانواعها په دې فن د ثقات او ضعفاو کې مشهور مصنفات او داغي انواع دا به ان شاء الله د ضوابط نه پس بیا د جرح او د تعدیل د کتابونو دراسه کو تقریبا او یا کتابونه لیکل شوی دي باغی کې اول هغه کتابونه چې هغه خاص دي د ثقات پورې نو داغي مختصر دراسه وکړو بیا هغه کتابونه چې خاص دي په ضعفاو کې او بیا کتب جامعه بین الثقات والضعفاء نو د دې فن او یو کتابونو دراسه به ان شاء الله په هغه ماده کې مستقل راځي چې دراسه کتب الجرح والتعديل مصنف رحمت الله علیه نماذج داغې نه ذکر کوي چې مشهور مصنفات په دې فن کې سدي وي اول مصنفات مفرده في الثقات هغه مصنفات او تصانیف دي چې د الروات الثقات پاغي کې مفرد لیکل شوی دی مستقل کتابونه دي صرف د ثقات په باب کې مثل کتاب الثقات لابن حبان لکه الثقات د ابن حبان رحمت الله علیه شو چې د دې باره کې امام زهبي رحمت الله علیه وایي چې د ثقاتو پیجندو اصل چینا او چشمه چې داغه کتاب د ابن حبان رحمت الله علیه دی او مخکې ذکر شول چې دا تقسیم کړل په طبقاتو باندې او د طبقي عامه معنا د اغست تقارب فی الاسناد د تابعین ځان له طبقه ده د تبع تابعین ځان له تر خپل دور پورې ذکر کړي په 354 کې ابن حبان رحمت الله علیه وفات ده وکتاب الثقات للعجلیه دارنګ کتاب الثقات د عجلی رحمت الله علیه دی چې دا په یو جلد کې طبع دی د اهل علم په بعض مؤاخذات هم دي چې امام عجلی رحمت الله علیه په بعض اوقاتو کې تساهل بکولو او ابن حبان رحمت الله علیه منهج به بیا وایو چې به یک وخت د په متشددین اهل علم کې هم دی او په یو نقطه دو نقطو کې د تساهل شکار دی چې د مجهول رواتو کله دی توثیق کوي او په خپل کتاب الثقات کې راړي ورنه نور متشدد دی د ابن حبان رحمت الله علیه دا کتاب په لس جلد کې مطبوع دی په هندستان کې په تحقیق د محمد عبد المعید خان سره او الثقات د عجلی مختصر کتاب د په یو جلد کې په تحقیق د عبد المعتی قلعجی سره مطبوع دی دویم قسم مصنفات مفرده فی الضعفاء په ضعفاء رواتو کې مستقل تصانیف دي وای کثیره جدا په دې باب کې ډېر تصانیف لیکل شوی دي کالضعفاء للبخاری د امام بخاری رحمت الله علیه ومنها كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي د ابن عدي رحمت الله عليه کتاب د الكامل في الضعفاء چې په نه جلد کې په تحقیق د عادل عبد الموجود او د نور محققینو مطبوع دی په دې فن کې دا جامع کتاب دی وکتاب المغني في الضعفاء للذهبي د امام زهبي رحمت الله عليه کتاب د چې دا غینوم د المغني في الضعفاء بیا په دې باندې ذیل هم شته امام زهبي رحمت الله علیه د دین وروسته بیا کتاب د په ضعفاو کې میزان الاعتدال چې غ جامع کتاب دی خدا المغنی فی الضعفاء چې په دو جلد کې تبع ده په تحقیق د نور الدین عطر صاحب سره رحمه الله دریم نمبر مصنفات مشترکه بین الثقات والضعفاء هغه کتابونه دي چې هغه مشترک او جامع دي د ثقات او د ضعفا او دواړو په منځ کې په هغه کې ثقات هم ذکر کوي ضعفا هم ذکر کوي وهي كثيره ايضا دام ډېر دي منها کتاب تاریخ البخاری الكبير د امام بخاری رحمت الله علیه تاریخ الكبير دی چې پاته جلد کې مطبوع دی سدولس زر راویان پاغي کې ذکر کړي ومنها کتاب الجرح والتعديل الجرح والتعديل د ابن ابي حاتم رحمت الله عليه په نه جلد کې مطبوع دی وهي كتب عامه للروات دا عام کتابونه دي په دې کې ثقات او ضعفاء دواړه ذکر کړي ومنها كتب خاصه ببعض كتب الحديث او ځنې د دین هغه کتابونه دي چې هغه د بعض معین او خاص کتابونو روات ذکر کړي چې دا غي تهذیب کړه دی امام مزي رحمت الله علیه د تهذیب عامه معنا خدا د چې یو کتاب تلخیص وکي خو امام مزي رحمت الله علیه دا غي تلخیص نه کړي بلکې زیادات پکې ذکر کړي ځکه الکمال د عبد الغنی المقدسی رحمت الله علیه په یو مضخم جلد کې دی او تهذیب الکمال د حافظ مزی رحمت الله علیه چې دغه په 35 جلد کې دی دا څنګه تهذیب دی د یو جلد نه 15 جلد جوړ کړی دی دا ذکر کوي رجال د کتب سته کم چې مشهور کتابونه دي صحیحین او سنن اربعه دارنګ د امام زهبي رحمت الله علیه تهذیب د دې تذهیب تهذیب الکمال تذهیب تهذیب الکمال په یو لس جلد کې بیا داغي تهذیب کړه د نو داغي نوم د الکاشف په دو جلد کې متبع دی او په یو جلد کې دی مختصر تراجم ذکر کوي او ابن حجر رحمت الله عليه د اغي تهذیب او تلخیص کړه دی د الکمال نو یو کتاب لیکل تهذیب التهذیب د الکمال چې کوم تهذیب مزي رحمت الله علیه کړه او تهذیب الکمال نو دا غ تهذیب الکمال تهذیب بیا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه کړه په تهذیب التهذیب کې چې دا په دور دولس جلد کې تبع دی بیا د خپل کتاب تهذیب التهذیب تلخیص کړه دی په تقریب التهذیب کې چې په یو جلد کې دی والخزرجی دارنګ علامه خزرجی رحمت الله علیه چې دا کتاب د خلاصه تذهیب تهذیب الکمال د امام زهبی چې کوم کتاب دی تذهیب تهذیب الکمال په یو لس جلد کې نو داغه خلاصه او تذهیب بیا چا ذکر کړي علامه خزرجی رحمه الله نو په دو جلد کې دغه کتاب مطبوع دی یوشتمه نوعه په انواع د علوم الحديث کې چې تعلق دی د روات او د رجال الحديث سره هغه د معرفت اوتان الروات وبلدانهم د روات الحديث اوتان او دا غي بلدان پیجندل اصل د دې نوع چې ده دا په انصاب کې داخليږي دا د اغي یو جز ده خو بعض محدثینو په کتب المصطلح کې دا مستقل نوع شمار کړې ده چې معرفة اوتان الروات وبلدانهم ورنه دا په انصاب کې راځي المراد بهذا البحث د دې بحث نه مراد څه شی دی وی الاوتان جمع وطن وهو الاقلیم اوتان جمع د وطن د اقلیم لوي اقلیم لکه مونږ ورله صوبه وایو یا ضلع ورله وایو او الناحيه التي يولد الانسان او يقيم فيها یا هغه طرف لوي چې انسان پاغي کې پیدا شوی پاغي کې اوسيږي والبلدان جمع بلد وهي المدينه او القريه التي يولد الانسان يولد فيها الانسان او يقيم فيها دا بلد هغه خار او مدینه لوي هغه کلی لوي چې انسان پکې پیدا یا پکې اوسيږي وهو مما يحتاج اليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم وای دا د هغه قبیلې نه دی چې حفاظ الحدیث په خپل تصرفات او مصنفاتو کې دی لمحتاجي خاص کر په طبقاتو کې کله ذکر کوي روات المصريين نو دا غي طبقات ذکر کوي افاغي کې ذکر کوي نو بل طرف له روات البصريين ذکر کوي نو که نوم مشترک ومي تمیز په دې راځي چې دا یو د یو بلد دی بل د بل دی او بل دا چې انسان لدا علم حاصل شي به حقیقت النسبه په حقیقت د نسبت باندې او بل دا تعرف او معرفت راشي علی الامصار ذوات الاثار چې هغه خارونه پیجنې چې پاغه کې آثار او احادیث په کثرت سره داغي انتشار او خوارو چې په کومو خارونو کې په کومو امصارو کې روایت منتشرو په هغه وخت سره د علم بلادو حجاز او مدینه او مکه دا رنګ بغداد او شام بل د باز راویانو د احادیث قبول یا رد په دی باندې موقوف نه رابشي په ضوابط د جرح او تعدیل کې چې د باز راویانو روایت په یو بلد کې قبول وي په بل بلد کې نه وي قبول ځکه په هغه بلد کې د سره کتابونه یې په بل بلد کې ورسره ني دارنګ د یو راوی نه مختلف شاګردان نقل کوي نو په د بعضی بلد د شاګردانو روایت قبول وي او د بعضی بلادو اغنوي قبول کله یو راوی روایت اخس کوي د مختلفو بلادو والنا نو د یو بلد والا مشایخ چې وي دا غین روایت د معتبر وي د بل نه نوي معتبر دا به د دې قاعده لاندې ذکر کیږي په ضوابط الجرح والتعديل کې چې د تضعیف درې قسمونه ذکر کړي یو د تضعیف مطلق بل دی تضعیف مقید او دیم دی تضعیف نسبی مثال بیدای اسماعیل ابن عیاش الحمصی د د بارک اهل علم وی صدوق فی روایته عن اهل بلده مخلط فی غیرهم اسماعیل ابن عیاش الحمصی چې دا د شامو نو دی چې د خپل اهل بلد د علماونه مشایخ نه روایت نقل کین نو پاغي کې صدوق دی خو د نورو خلکو نه چې روایت نقل کوي د حجازیینو نه د نورو نه نو پاغي کې په د باندې اختلاط او ګډوډواله راځي روایت مضطرب دی قبول نه دی الى اي شيء ينتسب كل من العرب والعجم وای د عرب او د عجم کوم سیز له نسبت کیږي وای لقد كانت العرب قديما تنتسب الى قبائلها په خوا به د عربو انتساب قبایل لکېدو چې د فلاني قبيله سره تعلق ساتي لأن غالبيتهم كان بدوا رحلا ځکه عرب اکثر چې نو دایبا په باندو کې پاتې کېدل او رحلا کوچیانو کمزې چې به وبو او غیا میا واخه موجود نو هغه ځکه به د یستوګ نه کوله نو د سارو او د دې خوراک مراک چې په غزه کې ختم شو بیا به بل ځای له سفر وکولا بړل نو نسبت به قبایل لدی وجنه کېدو او خار له نسبت نه کېدو ځکه استقرار د یو نه چې په یو ځای کې د مستقل پاتې کېدل وکانه ارتباطهم بالقبيله اوثق من ارتباطهم بالارض د دې ارتباط د قبيله سره مضبوط او د ارتباط بل ارض نه پس مکه کې مستقل نه پاتې کېدل چې یو کلی لدی نسبتو کې نن دلته سبابل ځای اما العجم فانهم ينتسبون الى مدنهم وقراهم من القديم هر چې عجم دي نو د پخوانه د غي انتساب خاري او کلو لکېږي ځکه غي مستقل په یو ځای کې به پاتې کېدل كيف ينتسب من انتقل عن بلده څوک چې د یو کلی نه د یو خار نه بل ځای له منتقل شونه دغه نسبت به بیا څنګه کیږي دغه کلی له بکیږي کبل لا وای اذا اراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدا بالبدء بالبلد الاول ثم بالثاني المنتقل اليه کله چې د انتساب کوي اول په یو کلی کې اوسېدو بیا بل ځای له منتقل شوه نو کدا دواړه راجمع کوي نو اول دی بلد اول ذکر کی بیا چې کوم دویم کلی له منتقل شوه هغه دی ذکر کی ويحسن ان يدخل على الثاني حرف ثم او خه خبره دا ده چې په دې دویم کلی باندې دی حرف د ثم داخل کی فیقول نو داسې دی وای په انتساب کې من ولد فی حلب وانتقل الى المدینه المنوره چې څوک د شام په حلب کې پیدا شوی او بیا هجرت او انتقال مدینه منوره لکړه د نو داسې دی وی فلان الحلبی ثم المدنی فلانه چې اول حلبی آلته پیدایش شوه دی بیا مدنی دی وعلى هذا عمل اکثر الناس په دې باندې عمل د اکثر خلکو دی واذا لم يرد الجمع بينهما له ان ينتسب الى ايهما شاء وهذا قليل چې د تعلق دی یو کلی سره چې هغه تابع دی یو غټ خار د غټ خار یو وړوکی کلی دی له ان ينتسب الى تلك القريه دا هم ولا جایز دی چې دغه وړوکی کلی لزان نسبت وکي وله ان ينتسب الى البلده التابعه لها تلك القريه دا هم ورله جایز دی چې نسبت د دغه خار لو کی دا کلی چې کم داغي تابع دی که غټ خار له نسبت کوي او کوړو کې کلی لکه وله ان ينتسب الى تلك الناحيه التي منها تلك البلده ايضا دام ولا جایز دي چې هغه طرف له نسبت کی چې د دې کلی نسبت غیله کیږي ومثال ذلك مثال بداسي اذا كان شخص من الباب وهي تابعه لمدينه حلب چې یو سړی د باب کلی سره تعلق ساتي او دا تابع دی د مدینه حلب وحلب من الشام او دا حلب د شام یو غټه علاقه ده فله ان یقول فی انتسابه نو دله په انتساب کې داسې جایز دي چې وای فلان البابی چې دی وړو کې کلی له نسبت کی محلی لا یا وړو کې کلی لا او فلان الحلبی یا فلانه حلبی د خپل ضلع له مثلا نسبت کی او فلان الشامی خپل خپل وطن او خپل ملک له نسبت کی نو درې واړه ورله جایز دي که کلی له نسبت کوي که خپل ضلع او غټه منطقي له نسبت کوي او که خپل وطن او ملک له نسبت کوي كم المدة التي ان اقامها الشخص في بلد نسب اليها وې دا څومره موده ده چې یو سړی په یو کلی کې تیر کې نو بیا د جایز دي چې نسبت یې غیله کیږي وې اربع سنین وهو قول عبد الله ابن المبارک سلور کال دي دا قول د عبد الله ابن المبارک دی چې چا په یو ځای کې سلور کال تیر کړ نو د غزل د نسبت جایز دی خو راجح خبره دا ده چې د دې د پاره صحت د زمانی نشته د دې نوع د مصنفاتو نو شمارو کم چې مخکې ذکر شول چې هغه په باب الانصاب کې بهترین کتاب دی او دا غي بیا رستو ملخصات مو د ابن لثیر او د امام سیوطی ځکه امام سمعانی رحمت الله علیه چې دی د انتساب او تانو او بلدانو ل ذکر کوي چې د دې راوي نسبت بدی وطن لکېدو دی بلد لبه کېدو ومن مظان ذکر اوتان الروات وبلدانهم کتاب الطبقات الكبرى لابن سعد د دې د مزان ندام نه چې هغه د راویانو اوتان ذکر کوي بلدان ذکر کوي الطبقات الكبرى د ابن سعد رحمه الله ده وي هذا آخر ما يسره الله في هذا الكتاب وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك يا رب أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر